اسو کوئی مين په معنا تبعیض دی د پستو پستو خاورونه د خټونه جوړوي بنگلي اصول وتنحت الجبال او تراش کوي غرونه بيوت الكورنا هذه ته حال مقدره وي چې کوم وخت تاسو تراش کوي د په ذهن کې دا پرته ده چې د دینه به موږ کورونه جوړو دا غر چې تراش کوون دا به حال مقدره یاد کئ نعمتون د الله زیاته مکوې پزمکه په حال د فساد کې ولا تاسو ادم سنوي حال موکل شو اگر چې بیزاوی ولا تاسو د عصي ستویل شي زیاتی تا کله به د فساد یو کله به فساد نه وي نو دلته پکې مسلمان پکې حال موکل نشو حال منتقل شو کله به زیاته د فساد وي کله به نه دغه حال موکل نه ویلې جرګې متکبران د قوم ده نو چاته ویل الذين ها کسان ته وي استاد کو چې کمزوري غنل شي دي هغه کمزور ته وینا کوي لام تبلیغ دی او لمن امن منهم دا بدل دی د الذين استضعفوا ا کمزوري څوک دي ایماندار دي اکثر مسلمانان کمزوري وي او خلک هم کمزوري کړي اسو کوینا په دې مستضعفینو کې دوه قسم دي مستضعفین کمزوري څوک باندې ایماندار څوک نه څوک بدل باب څوک بدل کل التعلمون تاسو کوی ان صالح المسلمون دا صالح الاسلام دی بل شي دا په الله تاسو خیال او دا مسلم ربي خان دی پوری او ځکه دې خیال دا دا خو اسی غلطه خبره ده نو ځکه وای نو قال یغیث وای او کنا رسول خدای کنا غي وای تاسو رسول غړي نو او او لا او لا اخوا لا سکه چې موږ منهم پیغمبر را سکه چې قالو ان بما ارسل به مؤمنون موږ په هغه شی باندې دې په لګښت باندې ته جواب به اسلوب حکیم مختصر متول ولې نو ته بداوي او قانون دا او په دې دا ونه ویلې دا لاسکه چې موږ یې مونږ موږ پیغمبري مونږ تاسو پیغمبر دی کوم نه پیغمبر لاسکه چې موږ پیغمبري مونږ ایماندار نو متکبران څه وایي وقال الذين استكبروا ان بالذي امنت به من غير حق شرف ایمان کافر او په فقه شافعي کې ناشنا ته کړی نه تهذیب اللغت دعا ته پیدا هغه کوم چاله ته مال تهذیب اللغت ازهري واجب من الرؤي عقد عند العرب قطع ركوب البعير لا ول دا يخطي وهل بیا مستعملي کی په علا لول کې ځکه د اوخد لول طریقه دا چې لول د اختی وي راوي غورځي نه پس تاغه لان ناحل البعير يعقله ثم ينحره نو اصلي ترجمه یې وخی خپي والی او مطلب یې الله علی او دا زکه تعبیر کې دي چې لاول ول خپي وه پس نه بیا اعتراض کوي دا خبره چا کړو قدار کړو د طالب زی یا قزار یا قدار او دلته ټول کړی دا د دې وجه ټول پر راځي نو کار چاو کړو ټول وعتو زیاته او د حکم درب نه داغه امتثال نه کوي وقالو ویل یا صالح ایتنا بما تنا راتلو کا هغه چې تمون پیره اے کته رسول فارتون رفتو ونی ونزل زلزله وګه په خپل دارو کې جاسمین نسکور رسپدل زلزله ته وای قال فرعون جعزل السيده وای مولا یسودی هي صح شر وجمع القولين لاول زلزلہ لا اوس په صحیح راغله لاندې زلزلہ شول او لفات چغه شول ولا منافات بین ذالک لکه بعد ذکر صحیح عظیمه د عادت خلافی نو داغین زلزلې پر کې پیدا کیږي او جسوم څه تویل شي جسوم نسکو البروق علی الرقوق په زنګول باندې سملا په زنګول باندې سملا وقال ابو الجسوم للناس والطير ما رغت اخكتش نسي شي انسان او يوم چې سمي ناغيته سوي لشي او يتم جسوم الطير لشي دغه شان وګره په خپل کور کې نسکور یمر حاصل فتولى عنهم نو دا پیغمبر علیه السلام له هغینه واپس مغتما متحسرا على مواد الايمان متحسرا غم جن دے افسوس کول کیا دے چی ایمان تی پوت شو خطر تاسو اوس نه غنئ پوخانی خبر تم سو ویلې زړی خبر ته لا تحبون مضارع ده لیکن تاسو اوس دوست نه غنئ هغه زړه خبرم تازه کولا تاسو شان ده اوس اعتراض کوو د مرو تر څنګه خبرې کوو دا عمرې کنه چې نذکر پاتې دی عمرې نه څنګه خبرې کوي او خطاب هو علی السلام کخطاب رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل المشرکین دا ته ابن کثیر مې راوړو هغه موږ څه وایي دا خطاب غره لکه څنګه چې پیغمبر خدا اصحاب البدر ته درې ورځې پس راغی پلانکیا د پلانکی زویا پلانکیا د پلانکی زویا هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا نو عمر یا بل څه توي کیف تو کیف تو خاطب قوما قد یوس خاشی خلق دې تاسو خبرې کې استاد نه خاوري وذالک مبنی على ان الله تعالی يرد ارواحهم الله روحنا واپس کوي پیسو لکه څنګه چې بخاری راوړي قطاده وي الله ژوند کړو خرپ کولو لپاره وذالک ما خص بالانبیاء دا پیغمبران خصوصیات علمت وحیت ثم قامت فوداتو راغ لکین استلا او سلام واچو ابیا پورته شولا او سرو سکی راک فلم ما تولت کاتی نفس او چه روان شوا قریب چلو حموز لاول یو سوی بیا بل سوی او شوین دا عربی قسی چه ازی پستاینا پویگی چه دا سوی لوی یا حضن العباد تاسو فلم بیا د قصر سمون بیان ولا کړی او د قصر بس زین ولا خونل نه دا پکې دا او بیا پکې دی راځي راځي چې بدبخت پیغمبر خدا فرمایي بدبخت مخکنو خلکو سوکو خدا او بدبخت د دې خلکو سوک دی قاتل د علی او اخبار جواهی کوي بلکې تلفظ کوي چې قاتل د امیر داغه قتل حلال غاڼو بلکې په دې کې ثواب دی او مرګري تعریف کړی دی څنګه وای عمران بن حطان غضب الله عليه لپاره خبرو کوسته سویل شي یو یو لاک مقاتل غټ خار پکیو څلور خارو دي مدائن صدور امور عامور صدور نو څلور شو او په دې کې مدائن صدور امور عامور صدور صبر صغیر او په دې کې زلزل مقا یو لاک مقاتل دي غټ خار پکې صدور دي د دوی اسلام پکې اوسېدو د شام اطراف دي د فلسطین نه یو رش په مزل دي خان پوښوي او لوط چې دی وای دا عجمی لفظ دی مشتق ول شو دغه ول شو منصرف ذکر چې خطته به سکون وستي تاسو مانو چا یې د لوط ماخوذ دی لت الحوزه چې خدای خلص سو کوینه الوت من په وس دی لا تشي اخباراتك ویل شي واصل دا عجمی دی پاو کې چې خپل قوم ته قوم دا چې دلته څرګندونه ده نور خدای دی وطن نه مخکې تاسو برازي د حضرت ابراهيم عليه السلام مراد هاران ویلي او لوط عليه السلام د حضرت يعقوب سره غلبه کم ځای د عراق نه او تللی دي شام اتقتل فائت يا رب تاسو ما خار عملت ما تدركم بها من حلمنا لمن مختوالك استاذنا بريمان يوطن مغلوقاته دلته نقل کوي چې قوم د لوط شو داري وطن خابات میوي باغو او قرار کې خلق باندې قحط راغی راته په دیدار کې به میوي شو کولې او دی بجنول او ناکار عمل به سره کاوه ځکه چې خلق میوي شو کولې یجعل سنت من تکون او یتم بلادکم غریبا وتر مبارک صلی الله علیه وسلم او نو بیا داخلك نشي انکم لتاتون رجال تاسو کوي سوتا شهوتا خالص تقوایش په بنیاد باندې دا خو حیوانات کار دی او انسان کو مجامات کی دا اولاد لپاره کوي من دون نساء سوا زنانونه بلکې تاسو یو قوم د حد نه زیاته کوونکی نو جواب د قوم مگر دا ویلي هیڅ جواب نه مگر دا جواب با صلحه ته جواز کوي دا متقشف دی دا زمونږ چې ځان صادقه ساتي پاک ساتي دی هو سي او د دې متزهد نه خلاصوي انه مناس الله جماعت ته طهر ځان پاک ساتي فانجينا وبشهد له اهل واهل د روز په دور خاص ایماندار بي بیان شوي نور سو شو سو په دنه لري سایق موسی اهل پکې معاون وغيرها والله اعلم مگر بدین کانت من غابر مو دفات کیدون کنا غابر صيغه د مذکر را لکن نو گویا کی مذکرین دا کار کاو دا گویا کی دا راغی نه وځه چې داغي په عمل خوشاله و او دې د کفر پټ ساتو او د خپل اهل او اهل د کفر سره مين محاوت کو په هلاکت کما هلاکو وامطرنا عليهم مطرا ورکل پرمان یو خاص قسم باران نوع من المطر عجيبا دکان باران وامطرنا عليهم حجاب من سجيل خازن حواله ورته چې دا کان چې دا په ګوګل باندې دغه شیو ماجو شیو او سره باندې کوي د کلی خلک چې هغه زمکه ولا هغه کې زمکه خښ شو او د پاسه په کان ورول شو چې کم خلک مسافر فنظرو ګوره کې په کار اقوام مجرمین څنګه انجام د مجرمانو اوس پرې کې بیا په لواتت باندې یا پرې باندې بحث وکړ دی وګړه و الى مدین خام شعیب علی دلم مدین تا مدین سو کو د حکیم ابراهیم علی السلام زوی دی دا نسل ته مدین ویل شي مدین امودیان علم الابراهیم ومن صرف هی للعلمیت والعجمه بیا قبیله ته یو تندلی شعیب علی السلام اوس دا متعلق راځي په دې کې بحث دی سو کوئی دې لګره مدین ته کله برازي کې ته لګره شوی ایکا او بار کله د سوي چې یو پیغمبر دوه قبیله کړی هغه څوک شوی علیه السلام نو بو ایسا رسول الله متوی مدین اصحاب الیکا ویل سوی او بیا کلمه ما رسول الله نبی متي لشایا شوی برتن مدین وخدم الی اخره لیکن ابن کثیر وایي واختار انهما امه واحده دا یو جماعت دی البته اعتراض لري ابن کثیر به جواب کړی دی چې کله راځي و الی مدین اخاهم راځي او اصحاب الاکه چې راشي ان اخاهم له معلومی را دغه مخ هغه اصحاب الاکه ځنګل دی او د ځنګل اخو له جوړې شي او د دغه ځنګل کې سمونی ځای دی قدر کوي معبودان جوړي نو دغه اصحاب الاکه نه دی او خو بګی راځي یو خبر شو او بیا روان دی بعض خلک وایي چې درې امور تلګه شه دي یو پکې اکشولا بل پکې مدین شو بل اصحاب راشو او دا خبره چې حضرت درجه کوم دی شعیب علی السلام روندو وې د امسانش دي چې باغ سره ته مکان اعمال او کاذ له نور دا څه خبره ده ولایدو بلا ایوب اعتراض لري چې ایوب علیہ السلام مصیبت نو راغله وام یعقوب نو بناء علی انه حقیقی لتون بعد الانبای دا پدې چې هغه موږ رسومن لیکن دا د پیغمبرین پس او د پیغمبري په دوران کې تلاوت راځي داسې نه والکلام فيما قرأ خبر خدا چې مستور شي والفرق ان هذا منفر بخلافه بما استقر چې دا چا پیغمبر ثابت شي دا ما دغه راوړی دی مسایره مې راوړه په دې لپاره چې دا هم زیز ده کوي دو سو شپږ صفحه د ابن الحمام کتاب دی فتح القدیر کې وتقلب وي کنه نو دا غلی کتاب دا یو پکې تحریر وتویل شته اصول په علم اصول کې یو تقریر اصول د شاګرد ابن امیر حاج په خبره پوه شو یو دا کتاب شو بل کتاب په تلقریق شو یو زاد الفقیم په کشته دی د حج په باره کې تتم شرط البوت از ذکورا پیغمبره کې شرط اچ ناری نبوی لکه چې انوثت نقصان دی وکرو اکمل هر زمان هی عقلا و خلقا فاختل زمانه کې با دا عقل په لحاظ سره او د پیداش په لحاظ سره اکمل دی سائس به سائس پیژنې سیاست ګوره د انګریزي ټکی دی ښا دا د عربی نه سیاست به ګوره د انګریزان کوي هندوان او سکان به کوي په دې پوښوي کینو سائس الجمی دی به سیاست کې کال بنو اسرائیل تسوسو الانبیاء سیاست به کاو خلق بپالی پرورش بپالی دا مرضونه پکې نه ومن قلت المروه او سړیتوب کې به کمې هم نوي لکه پلا رواني غوري خوري ومن تنات صناعت ناکار کسبونه به نه کوي کل حجامه خلق لقر وهي لأن نبوت أشرف مناسب الخلق المقتضي ده لو شق والي چې لایق د مخلوق سره دی نو پکار دی ودلستو نو دا دوسته وشپریشو دوسته ویش صفحه د مسائر ابن سیویلا چې دا خبرې کوي د پیغمبرانو شرایط ده کوفه خبر دې مرسته نور دې مرسته چې پیغمبري مخکې ماوي عصمت تقاضا د چا ده اسمت څه ویل شي دا مقتضا د صدا دا مقتضا د پیغمبري د پیغمبري به مخکې راځي اسمت پرسته وي امام رازي وايي شيعانو د پیدائش نه پیغمبر معصوم وي معتزله د ځواني نه معصوم وي او سنيانو د پیغمبري نه معصوم وي ابي زيد نه رشي هم نه کنه بیا سوي انها لا تجبر الطاعه سره په عبادت باندې نه مجبور کوي ولا تجبر المعصيه د ګناه نه کمزور کوي بل لطف من الله تعالی يحمل في الخير اسمت ستوي لطف دی لطف مخکې ما تاسو ته ویلو تاسو بیان دي چې کله ما هدایت کړی د لاسن لطف لطف ستوي نیکو طرف ته نیوي د بدو نه نفرت وي يحمل في الخير والجميع على كل شيء مع بقاء الاختيار تحقيقا لابتلاء دې لپاره امتحان راځي وضاحت ونه شي څه شي وی معجزه د ټول پیغمبر شي موتن عظیمه ظاهر په مالک امورکم او معجزه ذکر شي په قران کې لکه د دې په معجزه شي او دا خبره چې دا معجزه غلطه ځکه چې ورسته په او کول کېلا چې بینه راغله په او کول کېلا پوره کړی په معنا دا تاغي مرتب بیا نور خبرې کوم تر پدای ولا من کان فاسقا فاجرا ظلوما دا پکې ما اسی دي کومې خبر ستاسو لپاره وکړي به زما قومه بندگی وکړي د الله نشته پر معبود سوا د الله نه راغل تاسو ښکارا نه ښه وضاحت ونه شي څه شي وی معجزه د ټول پیغمبرانو څخه معجزه عظیمه ظاهر په مالک امورکم او معجزه چې په قران کې لکه د دې په اړه معجزه نشري او دا خبره چې دا معجزه نه غلطه ځکه چې ورسته په او فول کېلا چې بینه راغله په او فول کېلا فول کړی په معنا دا تاغي مرتب بیا نور خبرې کوم وی عبادت د الله چې کینو دا تقاضا ده چې پوره په ایمان وکړي خداش دوباره وان كان عبادت الله موجبه للسناب المناهي التي معظمها بعد الكفر البخص مخکې ما د امام ابن تیمیه خبره چې عبادت څه ته وایي ټول دین ته وایي نو چې عبادت د الله کول د ټول په ګرن نشوي او بخصم پکې راغی قد جات ماتون بشاعتن بسحت نبوتی او جبت علیکم ایمان بها ولقد ماتنیا پا اوفو ولو دام الدنو ده غیر مولی لم تقبل یو سره دعوه ده پیغمبره که معجزه نشی نبه منو ذکر دعوه ده ده امر غیر ظاهر او په دې کې الزام بغیر او داسې خبره به شیطانو نشي منلای کېږي نشي منلای کېږي ٹھیک شو نو مخکې چې کله عقایب وای نو د هر پیغمبر معجزه وي د هر پیغمبر معجزه وي اما تاسو ته وی پرون یې ته ویلو چې دا نقل آباد ته پچا په عقل باندې او څنګه په آباد دی الله شته ولشته زویم شته کنه ما په دې کار نه کیږي نو ولشته اسمان او زمکه وغیرہ دې ته وګورئ دا عقل دی پیغمبر برحق دی وری وده زویم زبی عمر مې غلی وکړ نو څنګه د څه کار به صادر شي چې هغه ما او تاسو شو کوله دا به ثابت شي چې دا د الله پیغمبر دا عقلی شو اوس دا غنه پس سند ته ملاو شو اوس سوي من ولا تقصوا الناس اشياء ما كان يدخلكم شيئا داغه تکفیف بنکه سمن ورکه کم بنا ورکه مبیا ورکه کم بنا ورکه او دلته وی عبد الله بن عباس دا قوم طغات البغات سرکشان او باغیانو پلار کې مناسو د خلکو نه شي نه غستو دم نشه مسافر روپې به تعالی ورسته او استار په خدا کوټه کوټه دا کچې وړي وړي دي ابیا به تاسو په قیمت باندې او په دې کې ودان تم نکېږي یو سره د شاته خه معامله نه کوي ستړي مشي نه کوي وتوکیلا یې یو سړي قدر پکار دی دی نه کوي دا په دې تر څو الناس کې دن نه کوي یت من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا وفي روايه ولم يبجل عالمينا فليس منا علماء قدر نه کوي دا هم پکې وایا د مشرانو قدر نه کوي دا هم پکې وایا پکې شرم نه هم نه کوي دا هم پکې وایا وکثیر من من تصور الحلم علیهم تنو بهذا البحث اسرا جلا کوي ډېر لوی لسان ته مليان وایي خو په دې بحث باندې مسؤل دي د مليان وګړي غټ کار دا زمام ستاسو هر ملا سره دې پسنه پوي دې پسنه پوي دې پسنه پوي هغه مکه زه پوي دا وره پسنه پوي ځان ته پټ وایي چې څه پکې ما او غیر دا خبره بدل حال اسلام دې هغه وخت علي علامه قال امام دغه چې عادت پیغمبران لري دا ولې کله د میزان خبرې کوي چې په قوم کې کم نه جوړتیا وي دا علاج به اول کوي دا او پلکې له خبر عامه ده دې قوم کې دا و امام سیدوی امام رازیات بندیا او مهزار او قوم مؤمنین او امام غنی پسری اقوام اکثر من اقبالم سره وایي بدو دي من انزال کړنه وا دي خلکو کې تطفیف او بحث نو ذکر دا وایي نو بیا په دې پوه شي چې پیغمبران دنیا ته د وطن د اصلاح لپاره د دین لپاره هم راځي د دنیا لپاره هم راځي دا بنه چې بس او دا کتاب ګوره دین به هم ټیک کوي دنیا به هم ټیک کوي چې کله عقاید وي د مسلمان لپاره مشر پکار دی مې مشر بچل کوي وی مشر بدا کار د دین کار به هم کوي د دنیا کار به هم کوي یوازې هغه باندې کوي او په سات مکه په مکه پس په اصلاح د دې مکه نه چې الله دې اصلاح د پیغمبرانو ته کوي باندې دا تاسو ورخه دي که تاسو ایمان دار ولا تقعدوا بكل صراط مکه نه په هر لار باندې یا صراط مراد تعالی مردان ته ځي او د مردان نه راځي او ملکان ته ځي او د سیده بل ځای نه په دې لار کې خلک کینه وي خلک به وجل تو خو پورا من عامل بالقتل څوک مسلمان شي او وی ابن عباس نو وی چې وطن دایي ما آبادو خلک ورته بیا دا دی او بلال کې نه خلک به راول شعیب علیہ السلام ورته دروغ جن دی د دین نه وانه لای اسو کو دا تمثيل دی لار کې ناس مان خلق اړول خلق د دین اړول لکه څنګه شیطان ویل اقعدن لهم صراط المستقیم پنی غلار بکینه ما خلق د دین اړو دغه معنا هم کې شي په دې مخصوص دار باندې وتصد من سبیل الله خلق بندوي د دین الله نه او دا خلق څوک وتصدون سبیل الله څوک مل امنه څوک چې ایمان راوړي به په الله باندې وتبغونها او طلب کوي لار لها وتبغون لها عوجا او طلب کوي د الله لار لها عوجن کوي دا الله پاره کې خدا دا خبرې دي دا غلطې دي دا غلطې دي مکوي په دغه لار باندې او یاد کوي تاسو لږوي نه الله دې کوي او ګورې څنګه انجام د خسارتونکو وان کان طائفه منکم یو جماعت پتا سو ایمان اوری په هغه څه په لګا شم کوم شریعت ته او یو جماعت ایمان نه راوړي صبر کوي حتی چې الله فیصله وکړي الله خپل فیصله کوي کله حاکمین دغه الله په فیصله سبحانه و تعالی نشته قال الذين استكبروا من قومه ویل مشرانو متکبرانو د قوم د حضرت شعیب من بتا خامخ وبس شعیبا اته څنګه استغفر مرګي د خپل وطن بغضا لكم ودفعا لفتنتكم ستاسو سره مرانه ده او ستاسو فتنې نه خلک بچ کوو او لتعودن فی ملتنا یا بتاسو واپس کېږئ په دین زموږ باندې قال وای شعیب علیہ السلام او لو كنا قالوا اگر چې موږ بدلون کیو اوس په دې ځین کې بیا اعتراض راغلی دی لتعودن او څه ته وای په خاوي په دې مسلک باندې بیا به امر اوړي او اوس هم زده کړ چې پیغمبر خو د کفر نه محفوظ وي نو څنګه له تعود نه لري په اعتراض پوه شو دا جو یا او تغلیب وکا دا ستا مرګري زم تبي ته خو وی یا نه وی خدا مرګري خو دیو کنه هغه غالب کوم پتا مانه لا وتن نه تغلیب شو دا یو خبر ده دویم دا جواب تعودون په معنا ده سبه تسیرون تاسو به ګرځي د سینې چې واپس کېږي با ګرځي با په ملت سم او کمال ګرځي دو فإن لم تكن الأيام تحسن مرة إلي فقد عادت لهن ذنوب راغي ما ته او کمال رجوع باندې هم نه او کمانا د ګرځي دو هم نور خبره په هم شته یا بکیږي زم په دین باندې نو قال وای شعیب علیہ السلام اتقولون ذلك یا نعودن فی ملتکم ولو كنا لکه وور پاره حال وی کجار الله وی پدا حالت کې شموږه بد ګڼو هم ټکدا او یا پنځ دا وور د عطف دی کومږه بد ګڼو هم کبد نه ګڼو هم کوم تغخ کاری هم بلاو اکبر دوار من هذا دين وما يكون لنا ندي پکار موږ ان نعود بها چې واپس ولېتا یا وګرځېتا په یو ټیم د کیمو کې مگر الله وغواړي چې رب زموږ دی نو که الله کین نو دا خپل کار دې څه کول شو وسع ربنا محیط دې رب زموږ پاسمانه ته اعتبار دی علم ان الله علم د حکمت او د مصلحت نه دک دی وعلى الله توکلنا خالص فالله زموږ اعتماد دی او توکل څه دی خپل کمزوري الله تخکار کول خالص په الله اعتماد دی ربنا تحبینا یا الله زمون من کې فیصله وکړه قوم من کې بالحق په حق باندې د حق ما د فیصله معنی کړې پتا فتاحت بزم الحکومه عبد الله ابن عباس حوالو کې ما د افتح ترجمه تا د زی یزن د لونه متوقرو نغی وقد جرا بیني وبینا کلاول فقد افاتحك تريد اقاضيك فیصله سره کوم ربنا افتح بيننا يا الله فیصله وکړه زما او د قوم مسکی بالحق او تخه فیصله کوي کله کله امامان دا دعا کوي کنه وی ربنا افتح بيننا وبين قوم بالحق مقتديان تنشئ کنه محل پریدي ربنا افتح فيصله وكذا ما مقتدر او تغ فيصله وقال من الذين كفروا من قومه دول مشران كافرون قوم اي تمام شعيب قسم ديك تاسو رابير شعيب انكم اذا لقاج تاسو په دې وخت تاوان داري نقصانيان گمراهان وي ولي ولغين زلزلې راځ پاز زلزلې او زمون فقر زمون نه سبون ته نقصان نه سوال الذين كذبوا شعيبا كانوا مقاسمين اه کسان چې تکذیب د شعیب کوي دغه نقصان یې دلته اوس مختصر متول شو کړي کله کله مصلی راضي اسم موصول او ستو اشاره کوي چې خبر د پلان کی قسم نه دی یا د تاوان دی یا د ان الذي ضربت بيت المهاجرة بكوبة الجند غالب الدهغون او یا د مرګ نه پس الله ژوند کړیو یا په سبیل تحسر باندې او پر رسالت کې هم بحث کوا او یا قوم لا ټول خبر کوا فكيف اسا اف يأسا سن بغم جن کېګه ما په یو قوم کار بیا و شیخ شعیب علیہ السلام پر سهالات مرسله نازل بیا مکه ته او توفات شو بعد خلک کوي چې دلته وفات شي دي په دې مسجد حرام کې قبر دي وما ارسلنا في قدوس ټول خسو اجماعي خلاصه نه لګره مونږه په یو کلی کې پیغمبر امین پک زیاتی د پار تاکي هر کلی کې پیغمبر او جی به حال تاکي نه پی او په کلام کې حذف د صفت کې فی قريه من نبی کذب یا کذب اهلها دا چې پیغمبر دا تکذیب شوی دا چې پیغمبر دا اهل تکذیب کړی نه لګره موږ په یو حالت کې د حالاتونه الا غمالا مگر زم عادت ان لاغي اهل نیولې دي بالبأساء پسمان دي په غربت او په افلاس والذراء په مرزونو دا الله عادت لري چې کله پیغمبر یو کله شي خلق تکذیب وکړي نو الله بیماری راوړي اته شیو دي په تمام خلکو باندې شامل دي هر څه ته پد دي اته نو سميلاوي سرور وحزن واجتماع وفرقه وعسر ويسر ثم سقم وعافيه خوشالتیا به غم به راغونډې دل به وي خورې دل به وي تکلیف به وي اسانتیا به وي بیماری به وي جوړې دل به وي دا ټول راځي دا د دنیا عادت فاخذنا ونو المدلا بغتة ناغهانا وهم لا شون ځان خبرنو اس خبر اوس الله پاک فرمای ولو ان القرى کچرتا باشندگان دکلو او دا قران مراد هغه قران دي چې هلاک شوی لا بعد هغه کلی چې هلاک شوی دي امنو ایمان لري په پیغمبرانو باندې په منزل واتقوا ځان د کفر شرک نه بچ کړی دا محرماتنا اي محرم الله عليهم ټول خبرې لفتحنا عليهم برکات خام خام مستقبل بری باندې برکت د اسمان او زمکه یسرنا عليهم الخير من كل شيء د هر طرف به خیر راغلی اسمان خیر باران د زمکه خیر غیا دې ته برکت وي اوس اعتراض راځي ظاهر نه وي چې که ایمان اول فتحنا چې ایمان غنرو نو فتحنا نشته ځکه چې لو راځي صبر انتفاع د یو د وجه انتفاع ده که ایمان او تقوا له فتحنا نو فتحنا نشته دي ځکه چې امن او تقوا نشته او حال دا چې مخکې وتا ویلې چې اول د مصیبت راغې او رسته پر راحت راغې څنګه ویلې پرې پوښوي نو خیالي و جواب کړی خیالي چې مراد د برکات له برکات غیر حسن دي هغه برکاتونه پر راغلي دي چې غیر حسن دي دغه مخکې برکات غیر حسن او دادل چې موږ حسن دي دا هم پکې ویل شي په دې باندې راغلي دا چې ناکار السکم برکات سوامیه او برکات ازیغه دي چې دا انجام د خیر دي هغه برکات سمج دا انجام یې نه کوي تر څو ولي اوس په دار صاحب وا برکات راځي من سعادت او نیک بختي باندې لكن كذبوا تكذيب وکړو ونی ولدی له قول خپل عمل باندې کفر معاصی اف امنا واستبین پس ایا ځان محفوظ غني باشندگان دکړو اف امنا ایا ځان محفوظ غني باشندگان دکړو ایا چې مخنه کړه شدید عذاب بیاتا وقت بیات د شپې پټیم کې وهم نائمون او حال شدی د ځان خبر نه پس ترې نیول چې الله پاک د متکبرن سره وکړو او مخالفت رسولو دا غیر پس هم ځان بچ کړي چې دا شهید ته عذاب زمو ویاتا وهم دایمون او امن اهل القرى آیا دا به خطرې کړي اهل القرى چې دا شهید عذاب زمو ځهند صاف پټین کې سوداګان ته وتی وهم یلعبون دی لوبه کوي مشغول اپا امین مکر الله یعنی ځان محفوظ غني د تدبیر د الله مکر دوکې ته هم وایي مخکې خبر کړو او تدبیر د تدبیر ته هم ویل شي او دلته یې مراد استدراج دي استدراج معنی په پړوي پړوي خجول سره غلطي کوي او الله ولا مصیبت نه راوړي آرام باندې چلای ایا دې ځان محفوظ مکر الله تسبیح الله فلا یامنو مکر الله ځان دې خطر نه دی د تسبیح الله نه مگر تباشه قوم هغه قوم چې هغه تباوی خپل فطرت خراب کړي دلته اوس احناف وايي په خپل کتابونو کې چې کله شرقایب وایي نو پاکه وایي امن د مکر الله نه کفر دی بعض محققین وایي کله سړي په دین کې امن دی چې الله طاقت ته انتقام نه لري او دا الله په باره کې دا چې الله په طاقت رحمت نه لري خو کفر شو کدا عقیده نه ویني بیا ګناه کبیر شو لا دا نه وحست اولم يهدي الذين يسون ارض اينه د کار کړم دا کسان ته چې دا زمکه په میراث کې اخلي فست اهل وراثت معنا مشر پلاس شما تفاق شو يخلقون من خلق قبل من الامم مخي خلق وړ او هدايت معنا تبي ايا نه د کار کړم دا او لم يهدي فاعل تخشو الله ايا نه د خودري الله للذين سن ارضا اسوکو دا واقعات مخکي دا چې کوم تیر شو ولم يهد لهم ما جرى الامم السابقه ايا نه خو دلې دي خلق ته هغه چې شي په تیر شو امتونو باندې چې ملک میراث شیخ پس اهلنا وانا قولا قلوبهم واذا جمله اعتراضی دا شان خو زمو داره چې موږ خلق په ظلم باندې مهر وو او دی خبره ناوی وهم لا يسمعون سماع تفحرين نبويږي په خبره باندې تلك القران قص عليك دا کلم بیان کو پتا من نه بارها د حالات د خلق او خامخا راغلی تر رسول الله بالبينات په کارنه دا غزه ده چې ما تاسو ته شرع قائد شوای عقائد د هر پیغمبر معجزه ولقد جاءت مسلم بالبينات فما كان يؤمن پس نو خلک چې ایمان راوړي بما فهج کذب قبل چې بخای مکذب کړي د بخا په ترجمه اوس نه پوج بواسه بعض وی دا الله په تقدیر کې دي مکذبین شوی دي نو دی پیغمبر کې دي ایمان نه وروړي یو ترجمه شو زوجا به بل ترجمه پیغمبر چې اول راغی دعوت ورکړو وینا نه نه بیا معجزه پېښ کړي کیا وینا مونږ نه دي چې ایمان راوړي بما فهي کذبوا تکذیب من قبل مخکې په اول دعوت کې نو د معجزو نه پس ایمان نه راوړي یا تکذیب کوي د الله په علم کې د الله په تقدیر کې راوي دق سیت الله مور له الله پاک په زمون د کافر باندې علی قلوبهم و د مصحف وما وجدنا اکثر من احد دې مونږ دې د اکثر لپاره سواده اغي وعده نه پوره کړی وعده نه کړی وعده خو یې کړی خو پوره کوي په مو سورې اعراف وغیرہ کې فرعون فرعون څه ته وایي عالم شخص ثم صار لقبا ویلا ول سویل عالم دی بیا لقب دی هر څوک د مصر بادشاہ شي او دا عمال قومي لکه کسرا لقب دی د ایران د بادشاہ قیصر لقب دی د روم د بادشاہ نجاشی لقب دی د حبش د بادشاہ توبا لقب دی د یمن د بادشاہ او اول لقب د شاول ولید بن مصعب کونی ابو العباس سو کوئی قابوس دی والله اعلم اصل کې خبره خو دې درشوله اوس موسی عليه السلام فرعون آیا که تمره معتبر شي څنګه پناه مو ته به دای نوم مې نوم نه لري کنه ته ونشوي صدر سے چیرمن سے وزیر اعظم سے دا حق نوم دا د عزت نوم دی دا نه جوړه چې موسی سره پورس او پیراو نه او پلان کې پیراو دا به د عزت راځي نوم نه دی دا لقب دی د عزت او بیا راځي ويلقب به كل عاد بيزايم روان دلته مو تاسو فرعون نو شو لقب شو فرعون ترجمه خلق وي تفرع له تکبر خلق وي ته دا نوم دی نو جواب کوي البته کم سره چې بدمعاش او سرکشي نه ته سوي دې سرکشو نو ګویا کې سر دا سرکشي د شو لکه د صفت نو تفرع نه غجر معنی تکبر دی بیا روح المانی و اصل الظلم بار بار بیا وضع الشی فی غیر موضعه شی بیزه خودر سویل شی ظلم معجزه راغلی پکار چی ایمان راوړی نو بیزه کی خودی ایمان درابو او د ظلم سله وی با نو پکار وی دا ظلم په ما د کفر شو او د کفر سله با راځي په ظلمونها پکفرو وګورا څنګه دی انجام د فساد کوونکو آخر د امر سره دا یو اجمال شو تفصیل نشته ریل ته ورخو دی کنه دا دا خبرې بکی یوسه دا دا دا بیا په تفصیل شروع شي نه دا قران ذکر یې فنزور کې پکانه هم لګو زیاته وشو څه زیاته وشو انجام سره سره لاند وای اوس راشه کلام مبتدئ مسوق لتفصيل ما اجمل فيما قبل دا اوس خبره د دې مخکې کلام سره تفصيل وای موسی اے فرعون زرا سورجما تاسو او درب العالمین دی نو دلته حقیق علی لازم دی دلته حقیق علی من لا مناسب دی حقیق انا حقیق زل عیق یما علا الله کول شي نه بجوړم په الله سوا ده پیغمبر هم کنه زما په خبر پوه شوې د حقیق معنا جدیر او حقیق علی واجب علی راغله متاسفه په کار رحمه درپستاسو نو ولې زما سره باندې سوال یو خدا چې ما پیغمبر ومنه دویم دا بر اسرائیل دی قید کړی خلهم حتى يسبوا معي الأرض المقدسة التي وطن آبائهم وكان عدو لله ترى والقيد قد استبعدوهم بعد انقراض الأسباب يعقوب عليه السلام ويوسف عليه السلام دي غير راغدين تابات شوي داغي بچي دي هغه زمانه کوم شریک کړی بیا دې سره په ناکار نه کار کنګول په قران کې راځي کنه دې په ظلمونه کول غلامان کړی بیا وایي هغه ورځ یوسف ته سم بلشم مصر ته پاور چې موسی سره وځي دغه په وینا باندې سلو سو کال شي او ارسال په معنا ولېګا ان د جیل نه آزاد کا قال ویل دی فرعون ان كنت بياتين کته زه پیغمبر ما تاسو معجزه را ویلی د چا طرف نه فاطمه هم حاضر کړ کته رښتینی په خپل داوا کې فالقى عصا ويغرز ولا امسا فاذا هي الثعبان مار دی مبین واضح ثعبان دی حیه زخمه طویله قط مار پر هو الذکر العظیم نارینه دی او غټ دی سګو مطلق مار دی او صعب الماء ځن پرچو به مبین واضح دی تخیلات نه او حمله په خلق باندې خلق روان شو پنځلس پنځي زر کسان پکې مړ شو اواز کې کراو اے موسی په هغه رب استا قسم یې تیرې غره وې نسا او ته پتا ایمان ورما او بن اسرائیل لګما وې نو واپس شو امسا کما کا والله اعلم بالصواب ګره دا قصې اسرائیلیات وې ما ایمان په هم راوړه او انکار په هم مکوا مخکې یو ځل ما څه خبرې کړې وې تاسو یاد دی پاول سره کې اسرائیلیات دې قسمه د قران سنت سره مخالف وي وای غلط د قران سنت موافق دي وای ټیک قران سنت کې خاموشي نقل کوي وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج من طويل كنا بل روایت لا تصدقوا الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما انزل الينا دام پکشته او لا تصدیقو مرشته او بیا حدیثون بری سره ولا حرجم برشته ده ټول په خپل خپل ځای باندې بیا ترک صوبان نوې مارته وای صوبان او بده کانها جان نره مار دی کلوای غټ مار دی او کلوای ولکه مار دی نو جوابونه په قسمه کاو پاول کې ولکه دی جو غټ شو جانم شو ابتدا صوبان شو انتها اوس پکې نور خبرې کوو دې اوس خبره کوي د شي حقیقت بدلې دې شي انقلاب شین حقیقتي کې دې شي د تانبه نسل جوړي کنه جوړي کوئی جوړي دا د امسا د لرګین ما جوړ شو حقیقت بدل شي کنه کې دې شي بعد ولا تخیلات او تخیل نه نکدا د فرعون خبروي جرګي ویلې په ما ده تامرو فرعون ته مخاطب تاسو وایي نو په ما تامرو نه خو یو تن دې تامرو نیولې وي نو صيغه د مخاطب ده د جماعت او د عزت تاسو سوای خبره خو یو سره هم تاسو سوای او دلته وي د جاګیر نو جوابونه پکې راځي چې هغه خبره اول فرعون کړی دا په سورې شعرا شو بیا دوباره د هغه په تبع روان دي د فرعون په تبع دی کړی دا دوه خبرې کې نشي دام ویلې شم چې دا کې ویر جرګې د قوم د فرعون دا خو جادوګر دی واضح هغه تاسو زمکه نه واسي بس او شرطی یو تنته ویل شي شروط یا تو غرا بولتا دی کل ساحل په هر ماهر ما ساحر من علیمی چې ماهر وجاء السحر دورا ورسل کی ساحرہ فرعون تا پس تلیگلنا دلتا سو کوئی دوله زره دي سو پنځله زره دي سو ول زره دي سو نل زره دي سره پاس دې زره دي او یا زره دي اتیا زره دي درې زره دي والله اعلم کله کله ما سمجھ دي قال وی ان لنا اجرا زمون د سپیسی وی کنه پوی لعوضا وجزاء عظیم زمون د بارا وسه مزدوری وی او تمن داوی تا زمون د سره مزدوری وی کسر من غالب شو ان كنا نحن غالبون کسر من غالب شو قال نعم ولي بنه تاسو زمانه په موسی عليه السلام پر کې او بل تاسو ته بندر کوم او نعم او کن مزدوری اسکه و انکم لمن المقربین مزدوری بمواري او زما خواته بناسه کو مزدوری په دې وخت خبر شو او شپور بدل تلاسي نو چې سوای نو عقب منم او زه چې وزم تاسو به ټول نورستي زما سره وزم رات خلق به تاسو دلته خپل نو ته بلد پیل نه کنه تاسو لاس سره دي کی سره پروتوکول سره گواندر سره صدر سره د دې سره د چا قدر نو کوم د قصيوي کنه هم سفارشونه کوي هم سره عزت وي هم قدر وي هم مزدور قال يغوي يا موسى اما ان تلقي يا يتوجو زوج غرزه واما نكون نحن مقيم يا بمو غرزه يا بمو غرزه يا بيتو القاء پیجنې القاء خودو ته یا ته خپل امسا کیرا او یا بم خپل امساګان کیدو او مطلب دا سره جلادت چې موږ سره وجو څه پروا نه لرستا تعالی بسې موسی علیه السلام الکوتا بیا اعتراض کوا سحر ناروا دی کفر دی ګناه ده نو څنګه موسی علیه السلام ګناه وکړي زه ګناه وکړي په اعتراض پوه شو نو جواب دا دی د دې مطلب دا شو چې دی خدا کار کوي کنه لازمه نه کوي کده او کوي مکوي او کوي خو مخ کې حکم کوستو بحث پدې کې نه دی چې وای کوم کوي نه کوم بحث پدې کې دی چې مخ کې وکړو کوستو وکړو نو فرعون مرګري به وای دي ته مخ کیو دتا کړو خو چونکه دیو نه کړو نو کړو نو کار وشو نو دې به مخ کیو کړی رسول بر موسی سره باشي دغه به ختم شي نو خلق ته به حق ظاهر شي مقصد تک ابطال د کفر دی ابطال د سحر دی په خبره او تحقیق د معجزې دی او بل راځي يخيل اليه موسى من سحرها انها تسعى د جادوګر داغینا موسی علیہ السلام په دې کې راځي دا خو منډي وي په پیغمبر مسر کې ښا سحر په پیغمبر مسر کې دا دی وسو دلته خو سره وایو الناس موسی په دې باندې کې کنه بل یې یو خیل له سحرین انها تصا او بیا لاس پیغمبر خدا ته جادو په شوی دی یو کال او ما دا کار کړی او کار به منو کړی هرې د پیغمبر خدا جادو شته البت بیا به اعتراض کو چې دا خو کافران وایي چې پیغمبر خدا ما سحر شوی دی یا ساحر دی یا مسعود ان تتبعونا الا رجل مسعورا تخبرات وایي او تاسو په پیغمبر شوی دا کفر جواب دا غدا دی مسور په بدن کې مسور نه په عقل کې خلچ وی کافران وی دا دا عقل خراب شوی دی ونه شوی دی دی مسور دی نه عقل خراب دی او مسور په بدن کې دی د بدن ځان نه مسره او د دې ځان نه وی دی له ورکړو پارا پارا ورکړي ولد زمو هرم دار کړي په امساګانو کې دم نه نو دا نور اوچت شو نو هغه د شپ پارا اوچت دا د اوچت کی ولته وابد ولا بعد حتى تغيل الناس ان حياب وذسي حرقت شو کنه شتي دا جبل محشو واوحينا الى موسى اوس بیا خبره کو معجزه د الله کار دی د پیغمبر سره طاقت نه نو کویل په خپل به کړو نو وحد موسی علیہ السلام ته ان القعصات امثال یوسف فاذا هي تلقف ناګهانه ډیر غونډول په دې پوښ لقب تیرول به ما اتقول هاجر کړو یو کوم ما ته جوړ شو لقب لقمان التناول بسرعه ګرځي ګرځي پوری هرڅه ختم شو نو ثابت شو حق ظاهر شو حق او باطل هغه ځان ورو فغلو مهلک کمزور شو فرعونیان او ملګری په دقه مقام کې وانقلبوا واپس د میدان نه صاغرین ذلیل وقلق الصحابه اور زور الصحرا سجده کوي دلته نقل کیږي دا خبرې په اسکندری کې شوې دي او د مار د ذریات نو وصول لکه یو خلک ولا کړو اتیا غزا تیر کړو هغه مسله وه حضرت بعد او په خلق په طرف شو فزیو او واقعا زحام غنوا مشل پینځه سره بیا وخت موسی علی السلام پر اسکه امساک او دغه اجام دغه وک شو سکو فایو ورسو ازیل شو په یو کې موسی علی السلام یې شکر وکړل چې حق ظاهر شو نو دې ساحر په ابتدا وکړو سیدو باندې قالو ویل آمنا برب العالمین من ایمان لرو پر رب العالمین باندې مالک امرهم متصرف رب العالمین فرعون ځان ته وی کنه انا ربکم رب موسی و هارون کم رب دې د موسی او د هارون علیهم السلام رب موسی مقدم کړو په کار خدا چې هارون پسې هارون مخ مشر دی کنه او چونکی د مرتبه پر اثر او موسی علیه السلام مشر دی نو په دې نه اثر موسی مقدم قال فرعون آمنتم به تاسو ایمان ور پر باندې په موسی باندې قبل اذ لكم په خلک چې ما تاسو خبر درکړې وي چې الک ایمان راوړي ان هذا مکر دا یو تدبیر دی مکر ته موږ تاسو تدبیر کړی دی په مدینه بخار دا دي ته ګورین حالات باشندگان ته وباسي قبطیان او تاسو ته ځان لشي بل اسرائیل ته پس سو په طالبو زر دې تاسو مو شي په انجام د خپل عمل باندې عاقبت ما فعلوا وهذا وعيد ساق بذلك الاجمالي للتحويل اجمالا وضاحت وکړو تفصيل ونش تفصيل سره لو قد تنيجكم دلته نقل کوي د ابي حاتم صحابه او چې خرج کړل خپل کورونه بیا منزل په جنت کې ویل دلس او بیا نقل کوي ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعات الاسباب والموت واحد کبوتر من نشر بل بغمامر کې اسباب متعدد دي مرخ یو دي بل الله دعوان الى بيان يوم الدين نمزي وعند الله تكتم الخصوم اغا فیصله کون کی دور الدين تروانيو او دا الله په ایمان با خصوم جمع کی وما تنقم منا بد نگنے پمون کې وما نقم منهم بد نگنے مگر ایمان ایمان خو بد نه دی نو څنګه بد ګنی داغه موږ ته سوې مدح شبیه متعه ولا عيب فيهم غير ان سلوكهم فلول بهن من قراء الكتاب اس کمه په دې پلان کو قوم کې نشته ها یو کمه شته د دشمن په هر باندې توې کندو کندو شي د دشمن په هر باندې د فوجان په هر باندې توې کندو کندو کمه ده دا په فساد نه ده کمال دی پټ باندې پوي اس کمه نشته مگر که خوبه ته کمه وي نو کمه دي که ایمان ترې کمه وي نو دا کمه شته مطلب باندې پوه شوي مبالغه ده په دې پلان کې سړي کې هیڅ کمه نشته مگر خسته ځواني دا کمه ده خالم دا کمه ده خصفی دی کمی خنر دی نو مطلب دا شي چې په دغه اس کې به شي مګر خوبې ته کمی وي نو کمی دی دې ته سوې مدحا شبه بسم چې الا دی ویلې الک څه کمی غوښتي خو چې بیا یو بس او کمی نه څه مطلب شو ظاهر کې مدحا دا په واقعاتو کې هم مشابه د زم سره ده بد نه ګرځي په مون ایماندار کې مگر دا چې ایمان په خپل رب باندې متراغلي لما جاءنا لما جاءتنا آیت رب چې کوم تورسه ربنا افرغ علينا یا الله توي کا په صبر ای پراغ وو ته ولته وي دا به مشارک دا صبر بچا سره د وبو سره ډیر صبر راول ډیر صبر لکه څنګه چې وبو استعاره وکړي مکنيه صبر به پټ مشابه کې د چافر د وبو سره او بیا بل لوازم د مشبه به د وبو سره کوم لوازم افراغ ثابت پکې لاول به تکنیه شي بیا به تخیلیه شي یا الله موږ ثابت ثابت قدم کې وتوفنا مسلمین او فاطمنا ثابت قدم په اسلام کې زنه شي وایي د ویلي کو په اتنه کې واچول شو وقال ملأ من قوم فرعون ویل جرګې د قوم فرعون مشران د قوم فرعون اتور موسی اے فرعون موسی پرې دی وقومه یوسف کلاد په دې ځمکه نه مصر کې فساد کوي مراد فساد نه دین او دنیوي دواړه ده دینم خرابې زمنا او دنیا مشل نه اخلي په دې پوښي یفسد الناس بدعوته الى دین والخروج عليك ويدرکا پریدی تالر و آلحتک او ستا معبودان هم پریدی اوس اعتراض د خو انا ربکم الاعلى دی نو د معبودان کوم دي نو چاوي و الہاتک یو کړه و الہاتک ستا عبادت اسو کو نه د معبودان نو په دې وخت کې کبیا دې قتل مولانا مودودی تفهیم القرآن مطالعه کوا دي خلکو به د سطور سمو عبادت کوو قال موسى لقومه وسم موسى عليه السلام قلت وي استعينوا بالله تاسو مدد حاضر کې فالله مدد واسبرو او په دې صبر کوي دا غلطي بوای او ان الارض طول زمکه د الله ده او ان الارض زمکه د مصر د الله ده کلا پک دعات شي ایور شما مې شاه په میراث کې وکړي چې الله رشید بندگان نه او انجام د شاده د متقینو دام پکې یاد وخه چې اسلامی پیغمبران ګور زمکه هم قبضه کوي ان الارض لله یوسع من یشاء د زمکه کار پکې وطن اخلي وای او وطن مل پیغمبران ګور مطلب نه مل یو کړي ان الارض نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو کان وه بسر چتشو وې د صنعا بنگلې نیولې دي بیا یو د مدائن بنگلې نیولې دي دې کړو وې د رومیانو بنگلې مولې د قیصر د قیصر بنگلې مولې دي ستري سري بنگلې مولې دي سپین مولې دي د صنعاء مولې دا به زما د امت په قبضه کې راځي په دې پوښوي او ما ته اوس وحی شوی دا چې خزائن د زمکه ټول مال تا کړی شي دا حدیثونه دي چې زړه مطالعه نه کوي د خپل وایي چې بس د پیغمبر کار خدای چې بس جمعه کې کینه دعاګانې کوه او قیامت وار دنیا کې نشته نه پوښي دا ټول پرشته ښا دنیا پرشته خیر پرشته یوز ما منشا په ورستو کې چې الله وشي او انجام ګره خ انجام بشاره ول عاقبتو خ انجام بشاره تفارق متقین قالوا اوزینا اغي ویل قوم موسی مون تر کشف تر فرعون په خاله کې تر غلې کله رسول شوی نبی هغه مخکې مخکې ما شومان دی وجل چې الک پیدا نشي چې هغه د بنی اسرائیل برا پیدا کیږي او ته حکومت غلي ولین بعد ما جتنا پس تنتظر چې پیغمبر چې اوس بیا وجل کوي سو کوئی دا دمکی ورکول دا زر دی اسو کوئی دا پس دا غیل مانی مونی غلامان جو کری دام کویلش قال عصا ربکم من یسیر اجرب ساسو ایو لک عدوکم دشمن در لتباکی ویستحلفکم تاسو خلیفکان کی پل ارض پا دیر زمکا کی فانظر گوری با کئی پتعمل ساسو بسکو په دې وخت کې مدارک او کشاب ګوره وی یو زمانہ چې منصور ناست ابو جعفر منصور عمرو بن عبید ملمش ورته کنه ډوړې کول راوړې کول خو ډوړې نشته د قوی غریب سره لا شو دا زامن ختم شو ټول مروان حمار په ختم شو دا غل مست ابراهيم او ابراهيم ابو العباس او ابو العباس را ابو جعفر منصور به حکومت شل کاله وکړو دا کې دي شي اسی مطلب پکې دا اسا ربکم ايهلك عدوکم ويستخلفکم في الارض په اندر کې پرامه ولقد اخذنا آل فرعون داوس اغا مبادد حلاک چې فرعون حلاکېدو دا غي بنیادونه د کوم ځای نه لاول دا بیا دا بیا دا بیا دا خام خام تباکری اغنیوی کار قرآن فرعون آل مراد اتباع مخکم ویلو آل اضافت کې دي شاته مذکر ته کې دي شي عزتمن ته کې دي شي مراد ته نسویت اتباع ته ویل شي او آل ته پس بسین په قحط سالو باندې سنین د سنې جمع ده قحط راغی ورقص من الثمرات او کمی د میوه دلته وی چې الله ولي په بسین وڅو هر شي او دا چار پایان هم ختم شو حتی چې وڅو نین د مصر راغون شو پیراون ته لیکتاویز پیرین نه علم نو ترین د مصر آباد کنه سبب برش چې راوتل ځان ته وې سړي وکړو سبا وبشته تاخسته هغه ته نیو کسي سبا ورته درو دی وی شپه شلا پورته شي وی لمبل وای مستلا یو میترغه دا وړی یو دا وستو راو دې پیدارا حتی جرانوی تا دې منځ کې یا الله ته کوېږي زما طاقت اللهم انك تعلم کلمه د مهما څوک پکې بیا بحثونه کې پرې بحث کوي سچ مونږ ته راتلل کوي اسم شرط من آیت اخذ قدرت یو معجزه او دیتا سیویلې آیت ورته وی خندا پوری کوي لتسحرنا چې تمون په واړی نسور کې پدې پوښي مهما تقنا به نو انت به مذکر کو لفظ د ورم په واقعات کې مؤنث نه تصحل بها شو نو پاغي ایمان ورو ولکه پاغي منم طوفان ما طابهم وشي ما کړم به رسو باران راغی او سخت باران چا پکې وړي دي چا پکې مرغه والجراد ملخان او قوم دا وعده ما تکا اے رب وې دې څنګه په حکومت باندې دا دې پر عذاب کې نو هغه قوم پر نصيحت شي او دا آینده لپاره سبق شي الله ولې د بار اتور دې سخت پیار کې طاقت دې سړي د کور راوځي دل شي وو په کور کې حتا چې دې پکې ولار دي تراخي پوری دې دې پوری ولار دي دا به سره کوته نه یو سات کې اکو ګاونډیان دي وبایږي پزمک کې وفاض الماء على ارضهم وارکه دا پدې وځي باندې خلک فصل نه خربنا او دا نور دی وی د هفته در هفته پورې وی موسی دعا وکړه د خپل خپل نه چې الله لري کړی او ایمان راوړو او اسرائیل دی دعا وکړه لری شو نو چې لری شو نو غاړي دربونه شو لا دوه شو ونه الکه دا وبونه نعمت ایمان راوړو الله ولې په هغه ملخان پس نو له کول میو کولې دروازې کولې چتونی کولې جامې کولې سامه حتا کلا مسان د حدیدې د وسو نه کولې کولې په دروازو باندې اسرائیل ته موسی نشتی شرع کړی شورت موسی ته بیا خبر خبر کړه لکه څنګه دعوت موسی علیه السلام صحرا ته اشاره کوم سامه المشرق مغرب ته مر ملخان راړه سو په حواله الله دراب کې واچو ایمان راوړو نو الله په دې باندې سپګای ولېږي چې د پاتې و غسپګو وکړ حتی چې سړي په جامو کې بدن کې د پوسټ کې کی چپو وي اسی راځي چې تعاب کړی د خلبې د سپګو نه کښو وایي مصیب او تل بسوس دا چې موږ ته وایو سپغې نو سړي درنګستو لس ګوډیا ځان دیتا چې واپس وکړته درې ګوډي به یو او دا حواجب روزي ولا خړلې دستر ګل عزیز نه خړلې باقي وختو پوستکی لکه نه کوي راوړي خو نه بلک را بیا مسافر بیا ته وچسو قال فتحت الان انك صاحب ولد الله په مدینه خان دغه شیند خان کونه ودکړو میدان دښو سامان دښو لوټ دښو یو سړي په لوټ راوځي تاو مگر پاکي به دغه زپاده چې خان یو سړي راستو دا چې خان به د ماري په ورسته چې راځي نو له خدای دغه شیند کې بخله ته کو پاتې په دې وجه په کارتو کې با ټوبونه ول او ټول خراب کړی ورو ورو نکو یو سره په سم لاستو په پاسه پیډې راکړي شو کان شو طاقت به جوړه دي چې خپل اراده کوي چې خلا کړی دا به مخکې شو چې ور دې عقل اته به پیدا کړي دې په جادو الله تعالی وقت الله دې مساس نه وعده او دعا کړ الله په لري کو وعده بیا ما کړل الله وی راولې کوي نو ټول نیل در وی تمن عادت تازه دي شوي حتی چې خلک دې وی چې په دې ادا او په دې خلک واچو په دې خپل خلک زما دې خلک بیا واچو دا یې په خلک به وګوري دې په خلک بیا ویلو والله اعلم دا روایت پیشو قران وایي دا پرشته څنګه تفصیل دی واځي طوفان تراغه مرګونه طوفان تراغه وو مولخان سپګي چندخان وینه قال یا موسی الله وی اے موسی دعا وکړه زموږ لپاره بما عهد عندك فوجد هغه چې الله سره وعده بعهده ما مثل بعهده عندك فعهدك فضمير او درو باسي بعهده عندك دا الله تعالی وعده پیغمبر کړي دا هغه په وجه باندې نو ما مسترش وا او پیغمبر ته الله وعده ویل سوال پر پیغمبر کړي یا بالذی ما مستریک او ما موصولک بالذی فوجد حقیقت سا الله وعده کړل کدا خلق ایمان راوړي نو عذاب وشکیږي نو په دې له حساب نو په دې وخت ما تاسو یو ځل خبره کړو په دې شرګر کې یو عالم ناغوی پیغمبران ګوره دا کول شي دا سبب وای کنه دا ګوره لا ان کشفت قسم دې کتا عذاب لري کو د چې نشه کوم دې نیوی کشفت اسناد ونشو او قال لرکو دا لري کوي نو سره مخ کې اوس تنګوري یو بس دقه بوي یا موسی ادعو لنا ربک دعا وکړه دا کار دې په خپل کې دعا ولي کوي فلما کشفنا من لرک الله وی فلما کشفه پارک موسی د شغلو نه وکنه نو سره خبر نه او مکه ته چې معجزه ان ملایات عند الله دی پوښوي دی وطن کې یو زمانه ته شوی را زرشم ورګه اسلام کو کفرو په دې نه ما چا ویلي عالم د مازو غړی په جامعه اسلامیه د کوی کې تقریر کاو د لوی مجمع کې او سی ویلې انما انا رسول ربک لاهب لك غلام زکیه ذا الله رسول يم دا سره وکنه مو لاهب لك تا تبخم مریم علی السلام غلام زکیه لک د تبخم الک شکر کوي جبريل ورکړي الک شکر کوي جبريل نو دا مولیان خه خلقی چاته سنوي نو غول خوري او خلق وخت ناشتي او چې کله سره کتابونه ګوري نو مخکې سره پوي کړه په مجاز کې بس قرینه او علاقه وی لابد للمجاز د علاقه او د قرینه پکاري کنه سبوي نو یا موسی قدلنا دعا ته وکړه نو چې کار دې کې موسی دعا ته موسی کار وکړه او بیا الله مونږ لري کړو د څه ولنه وای چې موسی لري کړو نو سره مطالعه نه کوي او تاسو ذکر چې خالق کل شی الله دی او هغه سره استخلق من الطين ګره موسی عیسی خالق نه استخلق نو خلق معنا شکل جوړول ځان له شی دی د نشنه پښته کول ځان له شی دی د خلق معنا نقشې جوړول نو دا ټول د شان دی او څنګه د سیمګانو خان خپویدل او نه پویدل خپویدل او نه پویدل نو شرک نو څه ګور د شرک څه ته ورم تقد شرک ویل شي او دوی د شرک روانو او ذات روانو نو زموږ بس په هر کلی کې زما کړي دي اوس خو به درشي مونږ په کلی کې چا کې به سبق نشویلې البته حفیظ بابا له بلاوي زنه ته بیا څه کوي تاسو ته زه تقریبا د د دولسم او دیارلسم کال په عمر کې ما دیارلسم دی دولسم دی ما نو سم یې دی هدایت النحو مې زما استاد هغه راته ټول خبرې خو دي موږ خو الله په احسان وکړو دومره دا غلو خو دې وطن کې دا سیوخه زم کې یو قبر چیرو بابا ته مې چیرې بابا نو هغه ته بل خلک تخت به نیولو کان به وتاړ په چیړه کې التخت ولو سواري پر به زور کو دې بو ته پروت د دې ورځې دا څه به بدل کو سبق بچا نو ته بس بابا لا بتلو د په هر کلی کې اګوره ذکر ګور هغه بابا ته ګوره بیا هغه بابا ته ګوره یمکن چا پیر بابا نه دا کړه محمود دا دی وایي دا ټول دي الله احسان وکړو بیا هر ځای کوم کلام شتريخه او دې مليانه مطلق خبره کړه کولې دا کار ټول دي دا دوی کا الله ولا برخه ولا برخه وندان لري تاسو نه دا برخه وندې کنه موږ مو دا برخه وندې څنګه برخه وندې هر سره دا برخه وندې چې کوم وخت د مور په غېټه کې نه پرشتہ راشي نو الله ته پوښتنه کړی چې الله څو سره کوي نو هغه امی سه ورته ویلي دي چې ته دا کار کوي دا کار کوي نو زه आवाज وکړ چې پیر به ودل ودر کې کنه کاکا سه ودر کې هغه سوي دا مولا سه ته الله دا आवाज وکړ چې الله درو ودر کې کنه پوهیږي په خبره هغه امی سه ورته سوي وی الله دا وبد الله دی د دې کوو د دې سینو بو دا ټول الله دی دا لا الله را کړی دا خپل الله را کړی نو ماته په دې خله اسکا او په دې لاسونو پسې په دې خو پسې ز او په دې لاس راخلا نو دې نور خلق ته دا غیر کوي نو څنګه درکې لاس الله درکو خفي الله درکې او الله دې نور خلق ذکرې هغه خو ذکر غواړي خو تحصیل نه حاصل دي زبل نه څنګه غواړي په سب دنیا دې غواړي نو امي سي بیا او بغیره امي سي په مناسب چپ په آبادی وسعت رزقی او بذالک او بیا او د کونه د پیغمبرانو سره برکت دنیوي په کوم شته برکت اخروی په کوم شته آبادی شته پراکی شته د پیغمبرانو علیهم السلام د مسکن هم دی دا ټول په کوم شته بیا راځي مرکه شام دی په شام کې بیا صفاتونه شروع شو اسو کې غیبتونه کوي فرعون او قوم دا یصنعون ما کان صنع فرعون او قوم کوي نازي ولا خو یصنعو گویا کې داسې کارونه دي تا په تازه کو په دې پوښي چې دا څنګه ناشتا غو صورت ته چې گویا کې ستا په مخ کې کوي وما كان يعيشون هكذا باغونه جوړول باغونه من الجنات یا بارې به څه ته ولې ابادې ودنګي رنګي کوي دا ټول خبرداري غاړي وقد ذکر غیر واحد غالب په زمانه موسی کې دا قسم معجزې ول راغلي نو دا غي وجدا وا چې په دغه زمانه کې سحر غالب وو دا پشان د سحر د زمانه عیسی کې طب غالب وو نو دا چې امراض علاج شو چې هغه د معجزې نو پس حتی پیغمبر خدا په زمانه کې د دې وجه دلته د قران معجز وجاوزنا بني اسرائيل بحر تیر کوم بني اسرائيل په دریاب باندې دا شروع دا وی بعد انتهای قصر فرعون په قصه بني اسرائيل او دوی چې ورسول د پیغمبرانو علیهم السلام نو سکړي هغه به ذکر کوي مقصد دا دی يهوديان خبرې کوي پیغمبر خدا ته سرګي ورکړي استا خلاف د مدینه يهوديان سکړي د دې مشرانو هم دا کوي او دریاب مراد اکثر علماء دریای قلزم مجهول بیان وای انه للمصر وهو كما في البحر خطا دا خطا نیل نره قول زم تاوی بولی نیل خوب بولی فاتو راغلو على قوم په قوم باندې دلخمنا يعقوبون على اصنام لهم چې لکه شان په خپل بوتانو يواجبون على عبادتها ويلازمونها ابن جرير دا نقشې د غواګانو تنبو او دا د عبادت جهجن د پاره اسو په حقیقت کې واځاني قالوا ولي يا موسى اي موسى اجعل لنا الها زمن د پاره من وعو پیدا کا مثال نعبدو لك ذي اله شتوي قال انكم قوم تجهلون تاسو یو قوم یې بی علم نه پوي یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم حنین ته روان دي او کفار یو ولا هغه ته توري ځوند کړی دي یا رسول الله موږ لم یو دسی ولا پیدا کا چې هغه تم د خپل تر ژوند دو وی دسی خبرې وکړي لکه وی اسرائیل چې ان جلنا اعلان کولو علیها ان تشبهه د کفار څخه دی ان هؤلاء متبر دا د بوتان عبارت کې دا متبر دي مهلك دي مدمر مهلك کما قال عباس او فاعل سره ما هو پی ان هؤلاء ایسم شو او متبر دا شی فعل شو اما هو پی فاعل شو دا کسان حالات دی هغه چې پکې دي هغه څه دې کم دي وباطل ظاهر دې ورانیدون کړي ما کان عملون هغه کی عمل د بدنام مجدد خبره کوم محمد ابن عبد الله عبد الوهاب چول نغیمانی مولانا مسعود عالم نجی کتاب کړی بدنام مجدد بدنام مصلح ما سره داغي دو نسخه شته داغه نه پس بیا محمد عبد الوهاب دغه شروع کو تحریک او بیا پسې د شروان یو خان ته ویلي یو نواب ته ویلي بلتا یو سردار ته بلتا زما مرسته وکوي شان نه کولی بلکې یو سری وعده کړو بیا ونه کړل دا سعود چې ورته ویل شي د دیني کو سعود هغه یې زده نو مذهبي مرتبه یې ته ملاو شوې اوس چې التس مذهبي د محمد عبد الوهاب نسل ته ملاوي یا دای په مشوره او حکومت چې دی نو دا فهد تا او دای خالد تا او پلان کو پلان کو ته ملاوي بهر تر دې دایم په خبرو کړه ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل اگر چې هغه احناف نه دي شوا محنابله دي امون احناف خبره غوښنه د فروع وره پاقایل کې خو زموږ سره هم نه پاقایل کې خو زموږ یو شان دي او بار تقدیر او کې دې شي چې هغه غلطي شي دا خبره چې کوم اصلاحات کړې دي ډېر خسته اصلاحات کړې دي د بیرات رسومات او اعتقادیات ډېر خسته اصلاحات شوي دي او بار تقدیر وطن کې خلک بیا بم وایي قال غير الله يبيكم اله ايا استاد لپاره غیر د الله خلق کوم اله چې بل لري راکم او هر چې تاسو ورکړي په ټول مخلوق باندې په خپل زمانه کې یا په او یاد کې یسکو تاسو ما بس کوی نه جنب چې بچ الله تاسو د حال د فرعون